په ټوله نړۍ کې اورېدلی سئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره سیاسي تبصره او یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو بیا یې چې کله خوښه وي راپاسوي یې پر حرم محترم بیا می چشلی وای د خوند نبوي ملغلره بیا می چشلی وای د خوند ل شریعت ژغ راډیو اوري له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د روژې د میاشتې لومړۍ شپه پیل سي شیطانان او یاغي پیریانان زولانه سي او د دوزخ دروازې وتړلې سي یوه یې هم خلاصه نه پاته کیږي او د جنت دروازې پرانیستلې سي او یوه یې هم تړلې پاته نه سي او یو اواز کوونکی اعلان وکړي چې ای د خیر تلاش کوونکې راوړاندې سه او ای د شر غوښتونکې لاسونه دې لنډ کړه نن د پنجشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې لومړۍ نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مۍ د میاشتې له اوولسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت مرکز او شلګر کې شپږ پوستې فتحه شپږ ټانګونه ویجاړ دو څلوېښت تن عسکر مړه او ټپیان شول د بادغیس ولایت د ریبوم ولسوالۍ په بشپړه توګه فتح شوه د زابل ولایت ارغنداب کې پوسته فتح نولس تنه مزدور عسکر قتل ګڼ مهمات یې ترلاسه شول د خاص روزګان ولسوالۍ کې شپږ مرکزونه فتح اتلس تنه عسکر قتل شپږ تنه ژوبل ګڼ مهمات یې ترلاسه شوي د فراه ولایت شیبکو کې دوه ورځنۍ جګړه د مالي زیان ترڅنګ اووه تنه پولیس قتل او نه تنه ژوبل شوي دي شمدي د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدي د هر یو د خبرونو تفصیل د الخندق د فاتحانه عملیاتو په لړ کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت مرکز اړوند روضې ته نږدې د مزدور دښمن په پنځو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي بریدونه پیل کړل د کره معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې پنځه واړه پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز درې ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي همدارنګه یادو پوستو ته په راتلونکې کومکي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکي بریدونه ترسره کړل. معلومات ښیي په دغو بریدونو کې هم د دښمن یو ټانک په بشپړه توګه له منځه لاړ. د یادو نښتو په ټول جریان کې د دښمن شپاړس تنه عسکر، پولیس او اربکیان ووژل شول یوولس تنه نور ټپیان دي. په پوستو کې له دښمن څخه په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په یادو نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شو. دغه راز تېر ماخوستن شاوخوا نهه بجې د یاد ولایت سلطان باغ سیمه کې د مزدور دښمن په هغه قوه چې د غزني پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غځېدلې لارې د خلاصون په هدف راغلې وه د اسلامي امارت مجاهدینو تعرضي بریدونه ترسره کړل خبر زیاتوي جګړې نږدې دوه ساعته دوام وکړ او په لړ کې د یادې قوې دوه ټانګونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان دي جګړه د نوموړې قوې په شرمېدلې تیښته سره پای ته ورسېده په خبر کې ویل شوي یاده لاره پرون دیارلسمه ورځ هم په بشپړه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ بنده ده او دښمن نشي کولای له دې لارې تګ راتګ وکړي همدارنګه تېره شپه د دغې ولسوالۍ مربوط چاردېوال او سلام ګوډلو سیمو کې د دښمن په پوستو بریدونه ترسره شول چې له امله په چاردېوال سیمه کې د دښمن مهمه پوسته فتح شوه شپږ تنه پولیس پکې ووژل شول یو شمېر نور ټپیان دي او پاتې نور په تېښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلل د یاد ولایت د ګیلان ولسوالۍ اړوند لطیب سیمه کې د مزدور عسکرو په دوه پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د خبر په حواله د بریدونو په لړ کې دواړې پوستې ویجاړې شوې، اووه تنه عسکر ووژل شول، پنځه تنه نور ټپیان شول. په یادو نښتو کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل او دوه تنه نور ژوبل دي. د یاد ولایت د جغتو ولسوالۍ اړوند د مرکزي ودانۍ او شاوخوا ټولو مرکزونو او پوستو کارنده بریدونه پیل شول. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ، امنیه قومندانۍ او شاوخوا ټولې پوستې او مرکزونه په بشپړه توګه فتح شول. دغه راز ګڼ شمېر عسکر او پولیس مړه او ټپیان شول او زیات شمېر ټانګونه، رینجر موټر، په زیات اندازه سپکې او درنې وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل له بادغیس ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي تېره شپه د یادې ولسوالۍ له مرکزي ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ له اووه ویشتو امنیتي پوستو او څلورو قرارګاوو مزدور دښمن وروسته تر هغه د تېښتې لاره غوره کړه چې مجاهدینو ورباندې د یوه پراخ برید تابیا نیوله. د دښمن د تېښتې په مهال درې تنه مزدور عسکر له درې مله کلاشینکوپونو او یو ثقیل سره ژوندي ونیول شول. همداراز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ریبوم ته پر غځېدلي سړک له دوه ویشت نورو پوستو او دوو قرارګاوو هم مزدور دښمن په تیښته تللی چې هلته هم پراخې سیمې د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغلي دي په مجموع کې بیګا شپه دو پنځوس پوستې او شپږ قرارګاوې د ولسوالۍ د مرکز او امنیه قومندانۍ په شمول د مجاهدینو لاسته ورغلي او ګڼ مهمات یې پکې ترلاسه کړي د الخندق عملیاتو په ګړندي بهیر کې بیګا شپه دوې بجې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د حاجیانو د کلي د سپین پوټي په مهمه پوسته د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پا پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت نولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور عسکرو پولیسو او کمانډویانو په مرکزونو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره څلور ساعته یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د دښمن شپږ قرارګاوې او پوستې پتحه اتلس تنه مزدور عسکر پولیس او کمانډویان ځای پر ځای قتل شپږ تنه نور یې ژوبل، پاتې یې په تېښته ولاړل. د بریدونو په مهال د دښمن یو ډي سي توپ تخریب شوی، یو ایس پي جي ناین توپ، دوه ایم شپاړس ټوپکونه، دوه ایم فور امریکايي ټوپکونه، یو راکټ، دوه پیکا ماشیندار، دوه د شپې دوربینان او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د فراه ولایت له شېبکو ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي هغه جګړه چې د الخندق عملیاتو په لړ کې وړمه شپه دولس بجې د فراه ولایت د شېبکو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او پوستو پیل شوې وه بیګا ماښام یولس بجې د دښمن په تلفاتو سره پای ته ورسېده خبر زیاتوي په دې جګړه کې د دښمن اووه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او نه تنه ژوبل شوي او د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ د درنو وسلو په مټ تر ډېره تخریب شوې ده. په دې جګړه کې یو تن مجاهد زخمي شوی، نور لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د کوهسیات په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو. په همدې وخت کې د بلک قشلاق په سیمه کې په نورو اربکیانو د کمین په ترڅ کې برید ترسره شو. بریدونو چې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې پوسته فتحه او د قومندان قادر په شمول نه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او یو تن ژوبل شو. همداراز له دښمن څخه درې موټرسایکلونه، یو پیکامه شیندار، شپږ کلاشینکوپونه، شل پایره د راکټ مرمۍ، یوه مخابره او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت له لولاش ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه یوولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د قضات په سیمه کې مزدور اربکیانو د مجاهدینو په سنګرونو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. د جګړې په پایله کې د دښمن تعرضي برید په شا وتمبول شو، قومندان نادر له خپل ساتونکي سره قتل او درې تنه ژوبل پاتې یې په تېښته ولاړل. د دښمن له لوري په یاده سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د هوانونو بریدونه شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د یوې کورنۍ څلور غړي ژوبل شوي. د ننګرهار ولایت غني خېلو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او شېرګل په نوم سیمه کې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د معلومات له مخې په دغو بریدونو کې د دښمن یوه عراده رینجر ویجاړ، څلور تنه عسکر قتل، دوه تنه نور ټپیان شول. د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اړوند د مش په نوم قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې د برید په پایله کې قرارګاه فتح شوه، څلور تنه اربکیان ووژل شول، پاتې نور یې په شرمېدلي ډول وتښتېدل. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ماتکي دښت په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند بیکتوت سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته د مجاهدینو له لوري د لیزر په مټ برید تر سره شو چې په مهال یې مهم افسر ګل احمد چې د وحشي قومندان عبدل ورور و ووژل شو او وروستی خبر دا چې د لغمان ولایت مرکز مهترلم اړوند عصمت چوک سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په استخباراتي کارمندانو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شویو ماینونو په مټ دوې غبرګې چاودنې ترسره کړې د معلوماتو په اساس په یادو چاودنو کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د روژې په مبارکه میاشت کې د جهاد برکت او اهمیت اسلامي تاریخ شاهد دی چې مسلمانانو ډېری فتوحات په هغو جهادي معرکو کې ترلاسه کړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کفارو او د هغوی د همکارانو په وړاندې ترسره کړي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډیر حرص او کوشش دا و چې د فضیلت په دې مبارکه میاشت کې مسلمانان په غزوو او سریو کې برخه واخلي ځکه چې روژه په فرضي عباداتو کې یو ستر عبادت دی نو په کار ده چې نور ستر عبادتونه لکه جهاد هم په همدې ببرکته میاشت کې ترسره سي چې اجرونه او ثوابونه یې د نور وخت په پرتله اویا سلنه زیات وي. له همدې ځایه و چې د اسلام اکثره لویې غزاګانې هم په همدې میاشت کې ترسره شوې دي او ډېری ستر فتوحات هم مسلمانانو په همدې مبارکه میاشت کې خپل کړي دي. د بېلګې په ډول د بدر غزا چې د روژې پر اوولسمه د هجرت په دویم کال کې وشوه، د مکې فتح د روژې مبارکې په لسمه د نبوي هجرت په اتم کال وه. د قادسیې معرکه او فتح د روژې په میاشت کې د هجرت په پنځلسم کال د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ترسره شوه. د اندلس فتح د روژې په میاشت کې په دوه نویم هجري سنه کې د طارق بن زیاد په سرمشري کې انجام شوه. د هسفانیې د زلاقې شهر عظیمه فتح هم د روژې په مبارکه میاشت کې وه چې په څلور سوه نهه اویایم هجري سنه کې وسوه. همدارنګه نور ډېر اسلامي معارک د روژې په میاشت کې ترسره سوي چې مسلمانانو په کې لوی لوی فتوحات ترلاسه کړي دي. همدا وجه ده چې د اسلامي امارت مجاهدین هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې پر امریکايي یرغلګرو او د هغوی پر ګوډاګیانو باندې د نور وخت په پرتله د زیاتو بریدونو اهتمام کوي ځکه چې دا یو نبوي سنت او د اسلام تاریخي برم دی. متاسفانه چې ځینې علماء سو د یونما په دستور پر مجاهدینو د جهادي عملیاتو د درېدلو غوښتنې کوي او همدا د روژې احترام ګڼي په داسې حال کې چې د روژې احترام د جهاد پرېښودل نه بلکې جهاد ته نوره توجه کول یې احترام دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدا کار کړی دی. د اسلامي امارت د ویاند ذبیح الله مجاهد په خبره چې وایي که چیرې د کابل ادارې علما ریښتینې علما وای نو یوه ورځ به یې د کافرو اشغالګرو او په اسلامي هیواد افغانستان کې د هغوی د بې سارې ظلمونو او اسلامي مقدساتو د توهین او د فحشاوو د خپرولو او عامولو په مقابل کې غږ اوچت کړی وای که واقعا دوی د انبیاوو د وراثت دنده په غاړه درلودای نو د هغو علماوو او دیندارو هیوادوالو د ازادیدو غوښتنه به یې کړې وه چې په روژه کې د هیواد په زندانونو کې تر ظلم او شکنجو لاندې شپې ورځې تیروي. شما باید تمیز بدهید امروز صادقان کسانی هستند که در کوه میجنگند صادقان امروز کسانی هستند که دست به ملت مثل شادی میزنند صادقان امروز کسانی هستند که در زیر تعقیب هستند در پشت میله ها سلول های زندان به سر میبرند صادقان کسانی هستند که اولاد خانه های قاشانه خود را همه ترک کردهاند صادقان کسانی هستند که به جز الله عز وجل به کسی توکل ندارند صادقان کسانی هستند که به غیر از الله عز وجل قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو